عام من وجه دي وجه عام ده چې شفا نشته پکې دي وجه خاص ده چې تحت القسمت ده د هر د هر چا د اوبو نمبر دی پکې ونهر خاص ونهر مملوک بلاغه نه چې نهر مملوک هوي دخل ما في القسم من جميع وجوه لکهتي خاص شفا هم نه پکې شفا هم پکې جاری کیږي وای مولا او من وجه او عام من وجه بل عام خاص من جميع الوجوه دې موږ څه پته لګو چې کوم خاص ته کوم عام ته دی وای ول فاصل بینهما استحقاق شفع حکم باندې چې حق د شفیع جوړیږي هغه خاص الخاص هغه خاص خاص کوم کې چې حق د شفیع نه وي او تقسیم پکې وي هغه خالق خاص هغه خالص خاص رکش مولا لأن منفعت الكريان لهم فائدہ دا کندلو لهم دا مسلمانانو لپاره ده بلا تخصیص بلا تخصیص فتكون مؤنث عليهم لدا مشقت د دې کری عليهم په مسلمانانو باندې کوم دې وای پیسې پرې کی هغه ځین چې ټول مسلمانانو پکې حق دي ويصرف اليه اه من معله الخران وګرځول کول مشي الیه د کندل له څا معله الخراج مشقته د فکر وجزيه کوم چې جزيه له کافرانو علي دون الرسول والصدقات بیت المال مختلف اقسام یو هغه بیت المال چې پای کې خراج او ټیکس دیون کی ولاره چې عشر د زمکو او صدقې پکې سي جمع کی نو د صدقو مال باندې ور باندې لګي ښه د عشرونو بلکې د ټیکس او خراج مال ور باندې لګي ولی د خراج او ټیکس مال غنیمه هم نه پیدا اخیستل شي او فقیر هم او د عشر او د صدقات نه فقیر پیدا اخیستل شي او غنی او حالانکه د نه د غنی هم زمکو وکي فقیر هم لأن التعليل عصور صدقات للفقراء لا للفقراء ولا فارمي والأول لا خراج وجزية للنوائب ده مصائب وده تكليفون وده فارمي نائب نائبه جسی چې ضرورت ته خلک ورته پیدا شي ان د ضرورتونو د خوچتو لپاره چې کوم ده دا خراج جزیه مقرر شوی وقد فإن لم يكن في بيت المال شيء لك بيت المال خالد بيت المال خالد اسم بكي نشته فالامام امام د خلکو به دا مجبوري خلک علا کوي په کندل باندې احیاء لفعل جهات رزوند کول د امام لمصلحه العامه چې د عام خلکو فواید راځول شي لکه یو بوې مړ یو زما خو نه دی دا نهر یو زه خو زما کنه ونه وبکو دا دومیل ملای هم ونه وبکو هغه ولې نه کوي هغه دومیل ملای سید ما خو نه نه لکه وای دغه ملا هم لا ټوپی چې سر وختونه پوي ابلم سر کړی دا شاته سید او شاته کې نست د ستنې شاته هغه مالک افسر هغه وای چې دا هغه ده ابل وای دا هغه ده ٹھیک ده نو بیا به امام به مجبور کې الکوا چې ټول به الکه دا شی برابر وي وفي مثل قال عمر رضي الله تعالى عنه لو تركتم لبعتم اولادكم کچې تاسو خپل حال باندې پری خودل سي او مکلف نسي لبعتم اولادكم تاسو خپل بچیان خرڅ اکبر باچا لټان یا دنس ها الا انه لا الا انه دا امام يخرج له من كان يثيقه امام مراو باسي د کندلو د نه د پاره من كان اوسو کی تو طاقت د کری د کندلو طاقت د عمل ويجعل مهانه على المياسر او بګرځي مشقت ته دې کندلو امام على المياسر په مالدارانو باندې الذين هغه مالداران لا يتقون چې او طاقت لري د کندلو بیا نفسهم په خپل باندې نو امام به وایي څوک په خپل کنه هغه ورته مختص څوک چې مالداران پیسې ورسره ډېری وي هغه ورنه خلاص کې خچلو تاسو عمل مو کې تاسو پیسې پرې کړئ ٹھیک شو فاما الثاني نهر المملوك الذي دخل في القسم وهو عام فكريه على اهله دا كان دل په اهل څومره د نهر خلق دي او سمته ولا وبکي هغه به کوي عام مسلمانان د بیت المال او پیسې نو شي على الخصوص څه معنا دون اشتراک على العام نور خلک سره شریک نه دي على الخصوص څه معنا دون الاشتراك على العامه والخلوص اي دون ان يكون الامام شيء فيه بغیر دې چې امام پرې کې څوک الکوا امام څه پکې کار نشته ومن ابا منهم که چا ولا انکار وکړ چې زه کنه او هغه تر خلی خلی پر را ډک شو د خاورنه او په کتللې نه نور به څه چل کوي ومن اصحاب ابا چې انکار کوي الکه دا کندل منهم ذي خلقنا ونهر خاص يجبر مجبور وش على كريه فكندل باندې دفعل لضرر العام دفعل د پکول ضرر عامه وهو زر بقیت شرکا دلته دوه زر لري یو زر د ابي ده چې دا انکار کوي ولې دا غي پیسې ور باندې لګي کنه لګي عملي پکې لګي پیسې پکې لګي او یو زر د عام خلکو قانون دا چې دفع نظر عام دا اولا او ارجح ده جهاد د دفع د ضرر ها او بیا د خاص سړي ضرر ایوستا د خاص سړي د ضرر ایوز شته ولې زمکه به سبا ور باندې وبکی او د عام خلکو د ضرر ایوز هم نشته یو ضرر بلا ایوز ده چې ضرر عامله او بل ضرر خاص ده ضرر علیک سره د ایوز چې ضرر خاص ده ابي ده کوم مسله هم خو په یوه کې ناشته او به فلا يعارض نش مقابل کولی دا ضرر عام به لضرر خاص را چې دا ضرر عام ضرر خاص مقابله نه شي دا تعارضها تساقط نه نه تساقط نه نه بلکې دا ضرر عام ترجیح په ضرر سبانه خاص باندې نو څه ترجیح ده دغه ضرر عام بکیږي په نسبت سره ها د سره ځای خاص ده دا غي صورت دا ده چې لکه د ابي به مجبور کړ شي په کندلو د دې مهربان دي څه مثلا ولو ارادو ان يحسنوه کدو اراده وا چې دا نهر باید موږ مضبوط کو صحیح کو مضبوط کو خخت پکې ولګو سیمټ پکې ولګو یجبر الابی څوک چې انکار کوي د پخولو نو مضبوط او د نه عام وجوه سره کې خام خامه کې والا کثیر زل عام نو فکه فلا ای فلا یجبر الابی والا فلا والا فلا والا ای لم يكن فيه زل عام فلا ای فلا یجبر الابی لانه زکا دا ضرر کړه موهوم وهم د کړي ته لګ اخلاص یقین ها نشته لانه موهوم بخلاف الكري ها لانه دا انبساط سره دا موهوم نه وهم نه پکې دا خو دې دې چت کې موهله چې را پېنوځي دا یو احتمال واوري مولان د ضرر پته به سره کېږي چې شته او کنه شته که احتمال د انبساط دی باندې دلیل موجود نو بیا دا په منظر یقین باندې او که احتمال وو خو دلیل نور باندې خارجي دا داسې وهم سره وهم مثال په تور باندې د نهر څنډې بالکل نری دي او ټولې خاغې شړېدلې لګ لګ وبو دي طرف ته راځي ورن نو دا یو احتمال ده د خلاصېدلو نشان دلیل نه غیر ناشي نشان دلیل نه لکه کمزوري وبو نه لګ او د لګ زموږ طرف ته راځي د پرې سره چې څوک انکار کوي هغه مجبور شي مضبوطول باندې ٹھیک شو تاسو ویل اصول فقه کې احتمال نشان دلیل احتمال غیر نشان دلیل په عام بحث کې تاسو ویلي ها عام زموږ مذهب باندې قطعي ده امام شافعي رحمه الله په مذهب باندې زين اول احتمال تخصيص ته پکې موږ جواب کو چې احتمال دوه قسمه یو احتمال ناشان دلیل ده یو غیر ناشان ده فرض کې به احتمال موجود ها نو موږ معتبر علي احتمال چې هغه ناشان دلیل دلته ناشان خبره ده پوه شو مثلا بخلاف الكري په خلاف ته زورولو باندې په دې کې واه ما هم نست پستر کو باندې خلک ته کوي ګوري تاسو پښتو په نو خامه خاصو کې انکار کوي او مجبور شي په کندلو باندې بخلاف على کوایا كتبات بخلاف الكري په خلاف على کوایا کندل لانه معلوم ده ارچا ته معلوم ده په دې کې دا موهوم نه ده پوه شو مثلا اما الثالث نهر خاص من كل وجه وهو الخاص من كل وجه فكروا على اهله د دې کندل په اهل باندې ما بینه موږ دلیل ذکر کړ هغه دا چې حق دون فرض او منفعت تعود الیهم على الخصوص والخلوص ثم پس لدينا قيل يجور الأبي مجبور اول بشي انکار کون کې د کندلو نه په نهر اخص کې کما فی الثانی لکه په نهر خاص کې کومه مسله ده څوک هغه کې د کندلو انکار کوي قاضي به مجبورې ځکه هغه کې زر عام دی د په باک او د فد زر عام دا او لا اقدم ده د فد زر دی وكل شيء لا يجبر نو شي مجبور لان كل واحد من الزرين خاص ولا ضرر نستدي خاص تاسو پښتو پوي کنه پوي هر یو د دوه ضروري چې کوم دا خاص دي ولی تاسو ته مخکې علامه فرمایلیو چې نهر عام څه ته وایي او نهر خاص څه ته وایي او د شپې په صورت کې وکیل چې درې ځمکې وبکې شتي پکې چلیږي او نه چلیږي یا د نصر نو چې دا نهر خاصه نو ابي هم خاص ده او څوک چې کني هغه هم سری خاص څو فکر نه بي نو خاص خاص ضرر ده عام عام ضرر نشته نو څه چلو کې نو څه چلو کې تاسو کې چې نه کړی هغه ته خطه مکن دا نور خلک وکړي چې کوم مصرف ور باندې راغی هغه به اخر وګوري ولکه سبا هغه چې زر زما کور باندې وکم دا ډېر ټول درېږي چې نن اسمه کې وکول څه پیله پیسې وا شوا باکه زما کوم پای دا لکلو آی من الزررین هره د دوار زررین څه ډول کوي ها دا خاص اختو فکر نه فکر بخلاف ما تقدم په خلاف اجبار په نهر ثاني کې ولې یو طرف ته خلق عام او بل ته یو سړی خاص ځکه هغه نهر من وجه عام من وجه خاص نه دا خو دی زه ټیک خو وای ته دې مشترک فرق خامخا وای و مور ته کړي مشترک دې چې خو خامخا وای تکه کتاب نه ګوره خدا کوم لک اے مولا ها اړ دې زنده باد او کنه وا کلم فلسطین بل خبر رااله خدای خو مړک کله چا یاد کو خدای دې مړک اعظم کلیم الله په وګونی سي ما ته وښه نهر اخص ده خلک هم خاص او ابي هم څه خاص خو دلته یو بل هم حق عام شته هغه د سکلو چې دا نه کني نو په دې نهر کې به وبو راځي چې دا کندي نو خپل کې وبو نه راځي چې وبو نه عام خلک وبو سکي کنس کې دا عام خلکو حق الک دې ابي الک زایق کنه زایق نو یو طرف ته ضرر عام بل طرف ضرر خاص وکاله چې راسکی وکړي مفروض شي مثلا دا څه ده توای چې کې ټیک ته دوه دوه طرف خو غسدي خاص دي خلک هم خاص او ابي هم خاص نو ترجیح ته بل باندې اصله دته خو یو طرف ته خو عام خلک دي ټول لکه پاکستان خلک په دې لار راځي لکه وبس کی نو هغه لکه کدی اوس دا کوی دا نهر نه کړي نو وب نه پکې راځي چې وب نه پکې راځي د دې په انکار سره د عام خلکو د اوبو سکلو او د حیوانو نفس سکلو لکه حق د ظاهر د ذر عام ده وشو مثلا خبر پې کنه پې نو نو دی وایي د هدايه مولا چې د غریب مولا کې ټول پاکستان کې کوي والی ها ټول خلکو د وګړو د سکلو ټیکا ټیکادار صاحب نه ده دا یو ولا جبره او جبر نه جاری کیږي لحق شفا د پاره حق د ابو سکلو دې جزیه شته او کنه کله څومره کسان په دې مهر باندې شریک وي ټول د دې انکار چې موږ دا نه هر نه کړو نو قاضي به مجبورې چې خامخا یو کوي چې خلک به ابو نس کې ولکه حیوانات وو چې ټول خلک نه مجبورې یو دی نه ولې مجبورې خوش مسله باندې اخر دعوانا بس ته